کېدو چې الله په نوم په خبر کې په وحي مسو خبر کې لكن خيار چې سم خوب ما به الله پاک پاک دا منه کړی په دغه وخت کې په الله دې قسم په الله وته نه او نه زه بدل کړی نه او نو څوک د کورونه حتی جنازه شپه نو وحي ولي و په مسو هغه خبرو چې په سخت خوله راغله حتی دا غلبه په سخت یې حرمه خولي د مرغلو څخه سپین سپین لګوسي چې لږ سره حالتو خندلې اوله خبره یې څومره یا عائشی الله پاک دا من ښکار کړې مور ته یې پیغمبر خو ته پورته شو قومي له ما پیغمبر ته نو چه دي دې ته پاره به څه وي ناز کوي ادلال کوي چې زما په دمنې ته معلومه ده والله لا احمد الا الله وانزل الله الذي جاء بذكر الشعائر كلها والظاهر والصفه جماعت په پتا کې او جماعت پتا څو سوم دي نو دغه جماعت کې راځي وقد صحت يو عبد الله بن ابي رئيس المنافقين حمنا له بجحش دا د پیغمبر خدا ترو لور دا د زینب له بجحش د ترو خور دا د پیغمبر خدا خیره هم دا او د ترو لور هم دا واسه کنا او خبر پر حدین عبد الله دا مستحب العصاصری حسان ثابت ته بعد خلق حسان پاک دامن دے ذکر چاہو بی بی را د ورغ خلکو د دین او د منصب په لحاظ سره نبی د هدایت ته خاوند د عزت سره ورغ دا نبی دا یو قبیله د لوی ابن غالبنا مساوی عزت مندي او عزت ختمې دوه ولن دي پاک شوی دا الله لري تنبو پاک کړی او د هر بدیو د باطلنا کچری ما خبرې کړې ستا متعلق زما ګوت دې کروڑو څخه نه کی په ان كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفع صوتي الي انامري یو پاڼه دی یا پاڼه نه ده دا کتاب دی هغه هم د دې په دروغ باندې په بخاری کې د څلور پاک دي او دې په یو پاک دي دروغ المانی او پاڼه د بل کتاب څلور پاک هغه هم د دې په تاسو په دروغ اپ کګه خبره او اختری خبره افکا من افکا دا مګر نه ځان د پاره شاف دا خو تاسو ته برخه کاری کنه لا تحسبوا شر په دې کې فهم مسله شرعیه معلومه شوه د پیغمبر بیان دا عمل کوي او کنه دا مسله معلومه شوه پیغمبر پاک دامن شو بیبی پاک دامن شولا حکم شرعی معلوم شو چې کوم درو وای انت فی حق قائم وا دا کوم مسله معلوم شو خبر شوه دا څه فرق څه شو ان کل به منهم د هر څه لپاره په دې کې مقصد اسم هغه چې کړی ګنا والذي تولى كبره هغه څوک چې واقعا شي د غټ خبرې عظمه تحمل معظمه بار کړی د غټ خبر څوک عبد الله بن ابي ما یو قول په حسان هم مبارک شته خو خبر کمزور دی یو قول په خدا کې وای هشام بن عبد الملک وای علي سي بن علي او درو وای ښا بني اميه خو حضرت علي خلاف کنه دلته وای من ذکر الناس من رسول قول هشام عبد الملك ما عليه من الله تعالى ما يسير ان سر زوري زي زوري تاسو کو دا سوق دی دا پکې پلان کې هغه علي دی نه ولا بدا من اموي الافتراء دا تناشنا نه اموي پورته شي په هدي کول خبره کوي وانت تعلم لا خبره به روان منهم الذين له عذاب لا غفر عذاب دی لوی په دنیا کې حق او په آخرت کې ورسره ورکړي دلته یو روایت پیش کوي چې عبد الله بن ابي راوستو تبراني د مردویا په دروه حسان والے شو مستح والے شو حمله وکړه چې ځان سره وجیه اسوق حد حد واحد داش لولا ولا لولا ظن ولا ولي ګوان نه کوي ایماندار او ایماندار خذو بانفسهم فزا فزالو باندې مسلمانانو خیر مخو اس سمعتم کوم وخت دا خبر ور لولا ظن الله ولو ګمان نه کول ایماندار سره ایماندار ته نه دي ان تاسو په خپل ځان باندې یعنی په خپل مسلمانانو سره په مسلمانانو خدای باندې یعنی په حسان باندې دغه باندې په صفوان باندې خل ګمان نه کو په عائشه خپل ګمان دا په خپل ځان شو دسی یو حدیث ما او غیره اوس ما کتل له اوس په لور ظلم من خیره یو حدیث دی ما ستلم چې په کوم کتاب سند سره او چې ما کافیه کله ویلې ما ته استاد یو حدیث ته پیغمبر خدای زوم دې صاحب د کافیه با الحمد ویلې او څنګه یې لیکل خو انده وې زوم دې خیر ګمان تخوا دې حدیث دې کم ځای کې مالو سمو سره البته دې آیات نه فهم کی ولې ګمان نه کو ایماندار سره ایماندار خزو په خپل ځان باندې خیر په مسلمان باندې خو په صفوان باندې خو په عائشې باندې خو اته په مسلمان هم اولی نوی مقام دیوی پر وقتی هادا کم دا خو دروغ دی بیبی پر هادا دا پیغمبر بیبی بانی الزام یو خبر لو لا ولی رات نکی پر ایمانی صحابی آبا شو سلو رواحا دا پکی بلا شو کله چې راتلو نو شو دا مې دا کسان خارج ته وګورئ بل ځل الله خالد ته وګورئ آیت خو نازل شي په حیثیت او خبر تحلیل کو لیکن خبر په دې پورې باندې نه لخوا وتعقبت خو سبب لا نه په حکم هر وخت کې دغه مسله شو ها هر دې چې الزام لګې نو دا بوای کله فضل الله بار بار او رحمت الله په دنیا کې لري چې مهلت ورکړي توبه او خیرت کې نه چې عذاب نه وشتي عفو نه کوي لمسكم تاسو به فيما دا خبرو کې په دې مبالغه واسطه او ویل په خلو باندې هغه خبر تاسو په اړه کې علم نشته چې واقعات دا جو کړی وتحسبونه هي تاسو بغل چې اثر خبر سهل نه او دا پنځ الله ډیر لوی دا ویل انا یو مسلمان څنګه پیغمبر دی دا صحابي له صفوان الزام نه ولولا استمعتم قلتم تسوي ولولا قلتم ولم لا ينشور ما يكون لنا تكلم سدي مراتبونه چې په دې خبره موږ نه مرسته لهدا په دې خبرو کو دلته د حذیفه نه حدیث پیش کړي چې دا عمل انه یادن عمل السلو قال عمل دا خراب دی دا خلا پرېد صدیقی باندې اعتراض دی سبحانك يا الله تعالی پاکی دا او دا وی تا پاکی دا چې پیغمبر بی بی کې بچي پیدا شي ځکه په دې د زوجیت دا عیب په خاون باندې نفرت کوي دا نزونه او بیا دا غي سخت بيداری نه کوي د دې وجنا د پیغمبران بیان الله سره ادري دینا وای کفر د خلی دا نقصان نه لري په خاون باندې ثابت شي کفر د دوه خلکو د نوح عليه السلام او د نوح السلام را بشي لیکن دا اعتراض په خاون باندې په خاطر راشي دا په خاون او بیا د اعتراض کی چې امام راځي دا خو د پیغمبر شرایط دي چې د مستعین واستشکل دا شرایط بیا څنګه د پیغمبر نه فنا دي اعتراض کوي بیا جواب کوي دا شرط عقلی نه دی لکه ما تاسو لپاره بلکې شرط شرعي او شرط عادي نو خبره کوم شته او پیغمبر خدا خو باندې نه کوي نو لازم ده قانون دا دی چې د غیرت تقاضا هم سوي که ګمان سره د بل لپاره کوي کنه د ځان لپاره ده کنه د غیرت تقاضا دا ده چې پیغمبر خدا په خپل باندې د ځان لپاره کوي یا دا خبر چې پراشه په وخت کله پر پراشه الله او الله علیم خلاص شو مستقیم آه تساسی دوست کری دا خود عائشی ابی خبر شوا دا صفوان خبر شوا اسی او سره بچا پسی پرو پی گاندی دوست گانی چی خورن شی کن دا خبری دا سوک دا نو سبا لګ نه دي ښا اخبارات ګورا د فلمونو د سینماګانو دا خبرې ګورا ولی پلان کې زنانا او پلان کې سره د مخامخ کار د خلق په ځین کې د دې خبرې د پر ساري څوک دي کی د اخبارات څوک دي کی د پروپاګاندا څوک دی دا ټول هغه څنګه چې دوج کړي چې خوره شي ګنده خبر خپلت هم خپلت هم کو په ایماندار به خبر خوړی شي دا دې پر عذاب ته ترناک په دنیا کې په آخرت کې او الله واقف له او تاسو کنه فضل الله رحمت او الله رؤوف رحیم الله پتا سمجھ عذاب ورسته یا ایها الذین آمنو ایماندارو لا تلقوا شیطان مو ته قدم شیطان څو تعبیر قدم شیطان شیطان خو نه ته په ځانته خبر فحشا ما افرتقه چې دا غي قباحت ډیر زیات والمنکر او د شر خلاف کنه فضلت الله فتاسو رحمت ما ذکا منکم نو بخشه فتاسو من احد یوتن ابدا دا الله تسبحه لكن الله پاک سبحانه الله سمع بل خبركم نو په دې کې یو ابو بکر صدیق خاوند د غوروالي عشان دوی دې غوړه سره او پراخي معلوم شته او بل غالب هم استهدي نو خپل خو دې بیا ذل قربان او القربا صيغه د جمع صيغه د مساکین صيغه د جمع دا اگر چې سبب خاص دی او قصبه کې د عموم دی جواز په دې پورې خلوای مو هر ځای چې خپلوي کاغه سوق وی مستحوی کبل دو مسکین دی کبل ولیاکو اقوى دې کې چې دا غیر شي مخ دی واړی الا تحبون رسول غړي چې الله بخشي کې تاسو ته الله بخور کې الله بس تاسو ګنا معاف دي صحیح شي دي چې موږ سړي غواړو والله يا ربنا من دوس کوم چې ان تغفر لنا او واقفك خپل خرچې دی ورکول دې آیاتنا وې د صدیق فضل مال مشهور پوهیږي په آتا سان یلم المحسنات چې سپک پات بدفعلی کې پات دامو الغافلات چې به خبره خبر نه چې په ما ته الزام ته کولای المؤمنات موصول په صفت کې ملک عائشه دا څه لعنو دي ملعون په دنیا کې او آخرت کې چې ملعون شو نو کفر راغی نو دلته فکر اوسه د حقایت نه چې دا چې په پچا کې کافر دی او قاضي په معلوم کافر دی ملعون دی په دنیا په آخرت کې او دغه پر عذاب دی پاو رغم تشهد علیهم چې ګوال کې پرې دلته نقل کوي چې پچا مړي لحق کور څنګه یې نو کې رشي ولا علم استخلاف ولا عند یو سړي کې چې کافر وي معین وي لکه ابو لهب شو ابو جهل شو فرعون شو وغيرها دا کېدې شي ولیکن بیا وې دا لان څه دې دا عبادت نه دی څه دې کې مصلحت نه حق بلان او یو کافر دې ژوند دې مړ نه دی هغه بلان نه کېدې شي چې هغه مسلمان شي نه دا پکې بلان په دې پوهې دې فاورم باندې چې دوی په خلکو باندې چې دې او لاسونه دي او خپې د دې باغې عمل من چې تا دا کار کړی دی د ایمان نه کړی چې وایي ولې نه کړی لاس ولې نه کړی خپې کړی او په دغه باندې پورا کې الله دې دې حق جزاء دې ثابته او دې پوښ الله او الحق ثابت في المبيح الخبيثات الخبيثين پلیت د پلیت لپاره الخبيثات پلیت خبي للخبيثين لپاره پلیت سرو والخبيثون پلیت سوي للخبيثات لپاره د پلیت خبي لکه هم جنس دي او هم جنس او مال جنس ام يرو ولا دا دواعي د انسان دا پکې هغه شعر چې مولانا مولوی ویل یوسف علی السلام او زلیخی وعده نه لري تیاری خو بد کړی او کړی ما یې قص خو یې کړو کنه نو دقه شي بار تقدیم دا بنا دا کلام مستند دی او جوړ شوی دی په جواب دعام او د خلق الخبيثات الخبيثين خبيث ان شاء الله الخبيثات پری کی خبر پاس ده پری سو او پری سو نه پاس خبر خو شاوی د صفت هو عامه کا پلیت خبره د پاس پلیت سو او پری سړي د پاره پری ته خبرو ته پری ته خبرو شاوی دواړه پکې دن نکا الخبيثات پری ته خبر پری ته خبر د پاره د پری ته سړو دي او پری سړي د پاره د پری ته خبرو او د پری ته خبرو دواړه پکې دن نکا په دې پوه شو د عائشه به خو بلا صفات خو شیعګان حضرات دي کنه وای دا عائشه د پیغمبر خدا دی بینه دا کله وای دا تراخه وای خد زمال تراخه پکې الا خبر او کله کله پکې نور خبر وای الله فن باندې د دین عائشه تم عزت ته او په دې مسله کې عزت وحسن یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غیر بیوتکم ایماندارو آی کورون ته مو ورځئ چې د خپل کور نه ماسي وایي دا ولې بدفعلی بند شو چې کوم ځای کې خطر له بدفعلی انت مورزا هاي کور ته مورزا ته په اوسې جنو کې وی چې په لري خدوي ته په ورشي یا الف استاو د استفقات حتا تستأذنو تستأذنو تاسو استیناف حتم کې استیناف معنا تستأذن جهاد حاصل دلتوی عبداللہ ابن عباس براغه نیغ بدوال تول دا تبودل دو جاتی حاصلو وی دا دا اقوال اسباب دا فوتو خدا طالب العلم فارا دا خپل استاد قدر کی فکنت اکثر تلازم توازعان وخدمت للمشایخ ما ود استادان لی قدر کاو دیوی عبداللہ ابن عباس براغه صحابی دلواله کی ماناس دیو صحابی و فکشرو حدیثنا تیار دیو نو صحابی دمونیش نبی کوش حدیثنا سره برار د مالي بدا دور د عربستان خوري دي الته لك عبد الله سيد ته پیغمبر تر زیات ولې اورځ کړو نه کنه دا خبره شي نه پکار کړو قدر پکار استاد دې دا سبب د علم دی یو زما پښ صاحب په یا رسول الله بیا بیا ته امي ما سلام تسلیم بتل الا ولا دوسه او تا سوال چې ټول ما جواب درکړ وما یې برکتو دې سیدل نه کوتا نو کوڅ کې په دې کې او خپل دې سم قلم مفرم اکره طعام کول افراد وصل فرای کول راکا و افراد مستعين وقد رواه ابو داود والنسائي دا یو بل دی ځان رسول کیسه وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرق صدر الحفین قال قیس مال پسو یا طور کې پرې السلام علیکم السلام علیکم سات بیا جواب بیا بیا بیا قصد قصد صلی الله علیه یا مدر سویدا او یا مسلیا پن سره او حدیث جید قوی دا یې دې کثیر هر تقدیر ما دې خود ده ته په وینا او چې واپس شي واپس شي دا څه لپاره پیدا مند او الله سبحانه و تعالی اوس ته اعتراض وکړه چې دی ویناو کې هغه نه کته کوي مې ګوره ته په دې نه پوهیږي یو عامل دی چې پیغمبر خدا مامور دي صحابه هغه تعمیل د حکم کوي نو چې دی او ویناو کې نه به لازمن حکم نو چې وکړو نو شرط چې وشو جزا او سزا شرط هم لازمي شو دغه د په واقع شي په شرط دغه ان كل المؤمنين وتوعنا اوکا نو ستو توعنا کې به خامخا عمل کوي او دلته وی زواجد ابن حجر مکی حرام دے قتل د سړی خدتا قتل د کړي خد ولو بلا شهوت لا هو په کتابه کلاری هم کی محرمیت کی ذات یا مصاب او مذکور په بعضی کتابونو اصحاب کلاری قتل د نامو زنګون بشهوت حرام اکد دی لوی لا هو منما خدا د کړه ورو ورو ته ګون اصلاح اولا او دلته حدیث پیش کړي او حدیث تعالی او رسو بیا بحث روان دی ټول مخکې ګوري چې مطالعه کې راوي زمخشري ابو حنیفه مواقع زین کې مراد دي مخ او کفین مقدمین عورت ندي بیا راځي ابن عباس ما ذکر منها مخ دی او باطن لکت دی بیا روایت کې نبی شیخ حمید وجه او کفات مراد دي مذهب الشافعي فزوالي چې وجه او کفین ظهر ما بطنها القواعد عورت په نظر کې خدینه او کړی او منها چې لکی چې نبی عورت او حرام دې قتل کړ دا دې ځکه دا ګمان د فتنه او با شو په حلال نه دغه وجه الکفین کې فتنه ده او بیا روان او انت طالب چې هغه تخکار کول روان قتل نه راو بسنګ شي وانت طالب چې ضاحت دې او وجه الکفین حسمه تقدير آیاتو عندهم فلا ينتهي قتل دا انتهائی بقي نو دا یو بحث ته چې په دې کې ما مولانا عبد الرحمن مولانا عبد الرحیم مولانا مونیر سے پدریونه په یو ډول دی او زه په بل ډول دا زما ځان مسله هغه وایي چې خدای محمد شکار کوله مختبه کوله او چې فقه هنځ مطالعه کو یا نور فقه په دې کې مسله شته انو تفصيلات دي مولانا مودودی دا عبد الله بن مسعود په مذهب روان دي او دا عبد الله بن مسعود مسلک الا مذهب من هامانا جامع تی مراد دي پیزار تی مراد دي چې پډا او زهر مولانا مودودی په بیا نور خبره دي زهر خو لازمي په متعدی خو نه چې په خپل ښکاری او ته ته ښکار کوي نو خیر دی او ته ښکار کوي شي مخه د بل غره جواب دی دی عبد الله ابن عباس بل غره او امامان تکبهقي او دې امامان په دې قائل دي چې بشیر راوړو هغه چې کوم شي عادتن ښکاری د شوال لکه چې په خپل ښکاری مگر چې په خپل ښکار یو عبد الله مسعود جامع عبد الله بن عباس چې له کوم شي عادت تر ښکار کول کېږي د شوا لکه چې په خپل ښکار عبد الله بن مسعود څه وایي اکثر محدثین دا بل شان ته وایي عبد الله بن عباس په دې پوښتنه ولې اثر به کوي او ودي وهي خپل لپاره خبر پټول ته وایي لپټوان لپاره الا جوبهن پګریوان باندې یو عالم ما تنویلی چار کته مخ کې عورت نه دا څنګه ولی ادرب نه بخورین علی جوبهن گریوان باندې دی پټرا چوي معلومه مخ عورت څنګه ما اله خو گریوان ونی گریوان دا لږ خبر په گریوان کې خبر په مخ خبره پوه شي نو لکه شانتي سوچ کوي نو چا خبر په وخت کې وغاړه کې احتیاط هدا خبره ده کې جواب نه ده جوب جمع د جیب د جیب دی او دې دا بل جیب په کمسته دی دسی پرې پوښتې وای خو لکن نن سبا خدا عرب دا عربي دا خطا مې غواړم چې یو څه جیب شلو دوه دا شلو له شي چې اصل دی وای او بیا چې د دوی سیټوي عربو غواړي نه دلته ولایتونو کې په هنر کار کې خپل ډول دې ارزو کې مګر خاوندان ځکه چې مقصد دې ډول ځان نه سي ځان سمبالو خاوند دی کړ او ابایهن یا دې خذ پلرونه دي دا خذ پلر خپل کار او آبائی بولتهن یا پلرو دا خاوندان چو مو تسخران و یسخران او ابلائهن یا دی خض زامن دی دا دی خاوند دی که دا بند دی دارنګ زامن دي درونو ورین نو تویل شي یا د خوین زامن دي خوین نو تویل شي ورې صحیح په مکلی مخالفت وه هدا حکم نه خاص په خپل پلار پورې نکتم دقت حکم دی په خپل دې پورې باندې وې نو سین پکې د نبی رضالک مثل آباء الامهات د مهند په لور دانګ ابدان یو بل سلګین دل کې عام دي مراد اخوان ماشمول اعیان اخوان اب واحد و ام واحد او ویل الله د پلار فقط نه دي ان سن شتا اخيار د مور فقط نه ټول فقط نه او ټول ذکر نکړو ما ما ځان ذکر نکړو هغه ته وای ډول ډول خطر کول لکه حسن جبیر وای ځکه وای دا په معنا د سکری درول ځکه ورن ځکه زمانی که زما پلار دی زما پلار زما پلار دی نکم زما پلار شو نو چې نیکه مې پلار شم دا خو د نیکه زوی دی کنه او هغه ما پلار شم نو دا زما ورور شم دا په حکم د سکی بعض کسان ته کوي چې تر مامات لري کا ځکه به د خپل زامنو په مخ کې ښکار کوي چې دا تر نور دي ته ما ما لور دي نه ده ته تر لور دي نه ده چې پکې نشاوي او نسائهن يدخذ خزو دخذ خزو ان اخر ہے چې د خسر خاص تعلقات دي مسلمانان دي صحبت کوي خدمت کوي دلته کو کې راځي نو هغه به خلق دی نو مطلب څه شو مشرک خود ته بزان نه کار کوي دا پکې د عمر فاروق خبره ده او ابو عبید خط کی اما بعد خبر شیما ما چې خلک مسلمان راځي او حمامات ولا د علی شر سره ولا دا خبره در په درېګم چې حلال دي خلک مسلمان را لاغه ورته وي مګر سوچ لري په مسلک دي او بیا راځي روزه نوې په نظر زمیر یې مسلک و چانه صحیح دا چې د غزال کې نه کار مسلمه او بغوی معنا دا فمن هاش په اساسات حرام نظر دی خاغیر مسلمان مسلمان ته دام پکې او امام رازي المذهب انها کلمه سبا مذهب دار د مسلمان دي مراد الانسان ټول خزني او دا سلب چې وی دا استحبابي مسله ده دا پکې وبلغ د غیر مسلمان خلق د نکی هند و دا سکنه دا عیساین دا نو بعض علماء خو نه رواج کو عمر فاروق ابو غیر خبرو کوي او دی وچ نن سبا شوافی زم مسلک تغلی نن سبا عام مسلک احتیاط مخنا او ما ملکت ایمانهن چې مالکان دي خینا سنه دا خدي وین زرا دا نه په مخه کوم خارج دا زمون بس شو سعید بن جبیر او سعید بن مسیب احنا او دا بلغه شوافی وای خبره پوښوي نفس اواز اورت نه ده ځکه اواز اورته په قرآن کې مراشي کله تاسو د پیغمبر جان سره خبرې کولې سبق وای په انسان ته متاس ولهن من وراء حجاب لستن لك على النساء ان تقيتن فلا تخضعن بالقول فاستي فاستي بنواي خبرې خو ثابت شوې کنه نو بیا روان دي وقد عمت البلوى خاوندان د حاجت نه دی په سرو سړی دی خاوند د حاجت نه دی د مجامات حاجت نشته او د خوراک او سکور په سی ور پسې شي یتجونا یسیون د خلق سره مرګره کیږي ډوړی آکه چې تابع دي سوا د حاجت والا خاوند د حاجت نه خاوند د خواهشات نه دي پسړو ناغه کوتل کلی ون الذين فرس بډاګان شوی دي یا د هغه اندامونه کټ شوی دي په دې پوښي یا مجبوب دي یا مم اندامي نشته دي خرسي دي دا دغه تاج شو وې هدي معاویه باندې دو چې خرسي سره خدي تکته شي دی اوس ولا یعتد براه دا غرایل اعتبار نشته دي وزراوی اصل تاسو ویل شي وو به وایي هغه په مخ کې مو وایي په دې پټ مو نه دا خلک خبر نه دي چې مطالعه وکړي نه پښتانه به خبر شي وايي مشران چې د ابو بکر صدیق د عمر فاروق د عثمان بن عفان د علي بن ابي طالب د عمر بن عبد العزيز د پنځو خلیفګانو قول حجت کړي او د دې نه ما سوا د نور خلفاو قول حجت نه وشو او روایت د حضرت معاویه قابل حجت ته د صحابي دي او صحابه د حجت ندي روایت قابل اعتماد دي او رائے قابل اعتماد ده دا لیکل شي او دلته سوي وې دي لا په دې په ولا یو تد برایي او مې سونه د خبره ما یې دنه شو خسي وسره دې ته ځان پټو یې خسي دې په معاویه چې مسلو سره وسوند الله محرمات حلال ته پسې ما تغییر څه کوي د غپ ته پاره نه نور خبر څه دا منبر خبره نه چې منبر باندې په دې د کثیر کې براشي یو د چان ته پوسو شو چې عمر بن عبد الله زوره له معاویه د عبد الله مبارک عبد الله سے مين خبر شته کنه او ورته ته د معاویه او د عبد الله خبرې ګره غزان له پاسته یو د سړي غرواله نه یو دا قول حجت دی دوه په بحث کوي ښا او کسان چې تابع دار دي ینه په ډوړې پسې ورپسې حاجت په زنانه او بنش نشړي دي یا غ ماشومان دي چې نه دي ظاهر شوی نه دي خبر شوی په عورت النساء باندې چې د زنانه سره سره دا عمل کوي یا دا عمل کوي د دین خبر نه او طفل اسم انس ته اطلاق په جماعت کې شي ولا يضربن بارجلهن دا زنان د خپل خپې په درز مکه نه ورسي چې په دې خپو کې ترتا کالې پای کړي ورته وي پانځيبونه ورته وي نور څه ورته وي او دا په دې لار رواني او د سي درز ورکړي ليعلم ما يخفينا چې معلوم شي هغه چې پټ ساتي دین زینت هن خپل خایس نه او توبه ته الله قبول ایمان دار الله قبول په نکاح ورته خدي هغه سړي نکاح وکړ هغه سړي لا خدوت به خاوند وي یا به خدوت او په نکاح ورته صالحان د خپل مراینا او د خپل اکته غریبانان چې په نکاح ور ورکوم لا خدا نو دا سره وسش ان يكون فقراء كفقران الله به غير واحد خپل احسان وليستعفف الذين زان دي پورا پاک ساتي اکسان چې نمو منی کا طاقت ته نکاح نه کی حتی چې الله دې پروا کوي د خپل احسان دلته یې مذکور زم کتابونو کې نکاح کله واجب وي د سړي خواهشات وي او یری د ضرورت لري دا کوانه کړی التبیا سي واجب او کله کله فرض وي اذا نشي بچ کولای مگر په دې باندې نو فرض شي کله واجب شي کله سنت شي او کله مستحب شي او کله مکروه شي خطر ظلم وي دوی ما خذا کوما ظلم وکما او حرام شي یقین ورته کله سنت موقت طاقت نشته د مجامات او د مهر بغین سنت موقت شي او پنیت په ثواب ملوي دا ولکم ځان بندوم د بدخیرین او خد بندوم او نیت تحصیل د اولاد په مسلمان شي او ځان په معنی واده غوړه غوړه د اشتغال به تعلم او تعلیم نه غوړه دا هم یاد و او دا راکې بعض علما وي سره خواهشات نفسانيه بنتي په ځان وي دا خبر غلط را ځکه دا لوه خو د وخت په اړه خو به ختم شي حدیث کې راځي یا معاشر الشباب ځوانانو ورستان کوم بعد چا کې وانت خطو په لښه ورسې فإن سوله هم چا خدا فإن نقاط الفرد وعرض البصر ومن يستيق عليه دي فعليه بالصوم فإن الصوم له وجه بعد کا ثاني دارو استعمال ورسې دارو استعمال دارو استعمال خو خطيب دا یو شو والذین تقول الكتاب كم هل كتاب كتاب وایي نو دې په لاس کې آزاد شوخ بلې تصرفات کې د لاس بند شي لیکن رقبه زما ولا کله چې موږ درې شم کوله یا مرش اوس وای ولې نه کوم تا هغه مرش تا طلب کوي د لیک چې مال خطر کا د کتابت چې زه مکاتب شمه او مما ملکت ایمان دا غین چې مالکان دي خیر اسونه تاسو نو فقادینو مکاتب کوي ان علمتم في حياتك فهي معلومه خير وکړه امر د وجوب دې خامخا به کوي او اکثر علما وایي چې نه دا استحبابي مسله دي عمر خو مسله وهله انا ته دا سیرین نه سیرین محمد بن فلان دا مکاتب کا او نو مکاتب کو بلخ دی وایي مکاتب ثاني سیرین مکاتبه دا ویل شم چې مالک ته ویم ټول د الله مال ورته سم مطلب ته سفرې دې کوم دا ویل شم نو په نقاب دا مطلب شو وهل مولا دا کله انده بختش او ولا تکرهو پدایکم ما مجبور کوي چې نه کوي ځوانان خپلې البغاي په بدفعلي باندې ان ارد حسن کې تغیر دا کولا د ځان ساتل چې موږ پیډیره ته پته په ځوان کې نه مې مجبور کوي بیا به خلک ویناو کی چې کاری اراده د تحصل نه کړ بیا به ضرورت دا خبره بیا به مجبور کوله چې هغه نه کوي هغه اراده پاک دمای کې بیا مجبور کوله بیا مثلا تحصل دلته مراد نکاح چې هغه دې نکاح کوم چې نکاح نه کوي ته د دکان کې راځي او ته په پیری دا پکې هم یو خبره خبر اصل کې دا چې هغه اراده د تحسن کوي او د نکاح کوي د تپاک دامنه کوي د زور کوي زور خو الف یې دی شي چې هغه نه کوي نو چې هغه نه کوي زور نو چې هغه یې کوم نه بیا کوي او دلته دا زور یا ولې هغه اراده کوي ځان ساتي د پلان کې سړی نه کوي خو د پلان کې سره خور ورزي او پلان کې نه ورزي که اراده کې تحسن او ځان ساتلو د یو سړی نه او کوي نو ته په بل څه مو مجبور کړو دا ټول که اراده کوي نو د ځان ساتلو د یو سړی نه نو ته مو مجبور کوا نو که ته یو خو بیا او په خپل ځای کې ما شان ساتي دا یو نه خپل وظیفه دا اصل کې عبد الله بن ابي وینځي موسی کا او ما ته مجبور کول شکایت شوم نه کای نه کو دا حتا او دې پر تاسو لکه سامان د دنیا اسوچ دې مجبور کړی الله پس ته مجبور کول دینا بخول ته مهربان دی الله بدی او بخیل سه لاش دا مجبور کول دی او خام خالد دې تاسو آیاتونه واضح ومثلا الذي خلق من قبلكم او مثالون د بودستو خلق د فاطمه نه قصې د مریم علیه السلام سره دی او یوسف علیه السلام د سترګې وایو نو کدا عائشه غوونه تاسو آشنا کړی او مثال دی یو ناشنا او مثال دی د تیر شو خلقونه او د نصیحت دی د فرض متقیات الله من السماوات والارض الله غنا اسمان د زمکه د لږه مخ ورانه نو الله الله لري دا پکې چاوي زینت ډول چاوي مدبر دی چاوي موجد دی چاوي هادي دی مختلف خبرې کې بوسي نو دلته مفسرین حضرات نقل کوي نو نور د مراد څه ان الله تعالی بود سماوات دا او ذکر دې د نور مراد نه موجود او مجاز موصل دې ځکه چې یو شی موجود شي نو دا پیدا شي سوکې په تور دې سیاري باندې په دا غلې دا کون کې سوکې نور علی السماوات سوکې هادي السماوات سوکې مدبر السماوات دا ټول دې په اسوب کې راځو باطنو مبالغه تن مثلا نوره ويهد الله نوره دا پکې مجاز سوکې الله نور دې پاک دی دا مختلف خبر شوی دی الله نور د اسمان نال اسمان دا خسته کون کې د اسمان دی ظاهر د پاسمانونو کې مدبر د اسمانونو کې دی دا یو مبالغه الله عین مثل نوره حال او شان د نور د الله ته الله نو باندې اوس دا پیغمبر نو دی او نو دی حقیقت نه دی حقیقت درنه وینا بیا الله رنا درنه ما سره ادي توحید دلائل په موجودات کې دا شوه د الله رنا شو او د الله دلائل عقلیه او سمعیه د اسمان او د زمکه په مخلوقات کې داسې دي لکه څنګه یا د الله نور د مراد قران د قران څخه مقل د نور د الله فمشکات بشان د مشکات سره یا مصباح چې پاک مصباح هم په دې مشکات ګورې مصباح شته تاسو کتاب پټه نشکا په اول سر کې لیکي چې کتلې وي دا مصابيح سنه او کتاب او پای کې اول راوي او اخر راوي له نو بعض علماء لکه امام نووي او بل عالم په کې ویلي چې دا خو په سند حدیث قابل اعتماد دی نو تبریز په خطي چراغ اول راوي او اخر راوي سره کې هو دا اضافه دا مثال شو تشبیه شو د معقولاتو د منقولات تشبیه شو د معقول هغه معقول شي چې کوم دی ارنا او دله د دې محسوس سره دا محسوس یو محسوس دی کنه تخیل کنه کټ پس هغه دله د الله تاسو او زجاجت کنا کو کوم ستوره ترنی تقیدین کې مرغله د مسعود تقوی په دی اورات قانون دار په دې یو کې چې یو تن ماهر په دې مسلو کې وایي چې دا انور وته مخامخ دی او دا په بوټي د سپدا کې د دې مې وخه کوي د دې فصل خي چې دې راځي دیوال دا ورته نه لګي د دې مې وخه کنه دې خو دیوال دې د دې ورته نه لګي وخه کنه چې په دې کولاو کې وي د دې مې اوري خو دې دې صفای نو دا ولا په دې کولا او دې چې ولړدا او دا غي نه بیا تیل وتی دي او هغه تیل چې بیا موږ په شیشه کې اچولې دي او هغه شیشه چې کومه ده کې بیا پاتې ده ابا ته پتاح کې پتا څومره خلق وته د قصې د قران او د حدیث دلایل وقت یو نقل یو پر او روخانتیا دا دا لکه توی چې شیشه ده او باتی ده لاول تاخ دی په تاخ کې باتی ده د باتی نه چا پیرا شیشه ده او داک باتی بلیږي په څوک په تیرو باندې او د داک ولی په تیرو باندې چې هغه مشرقي ده او نه مغربي ده او دا غي نه پښتا ګرنا باندې هغه څه څومره کتای قصد دې رڼا د سفر چا پکې نور خبرې پیدا کړې یا رڼا چې کومه ده پیغمبر خدا نه شروع شوې ده پیغمبر خدا نه مشرقي دی عیسایان طرف ته مایل او نه يهودي دی يهوديان ته مایل نه مشرقي چې پکې خبرې خبرې شته ما تر دا په اصل خبر هم داسې تاسو چې ما وکړه بلګي دا وینا چې دې تونګي او قریب ده چې تل دا کې رقم دومره صفاتین دي اگر ته ورسېدلې او نور الله نور چې کوم دی نور دی غټ او علا نور قائم دی په رڼا د پرنا رڼا د ټا پرنا دا د الله رڼا دا دا دلایل دي دا قرآن دی چې مسلمان په سینه کې پروت وي هغه ته دا دلایل دا دی لکه د ښکار محسوس رڼا شته په داسې کوټو کې ده په داسې جماعتونو کې ده په داسې ابادو کې ده اذن الله ان ترفع چې الله حکم کړی دی اجازه ان ترفع چې هغه قدر نشي او چت شي او د چتوالي معنا دا ده عزت من شي ولا يخفات مرات المصائب تعظیم دا غیر قدر سره ساتي د جرم نه ساتي د حیزینا او ساتي د نفسانا اگر کفاره دي فقط قالوا بتحریم ذلك بس دا سوره کې جمعه مړه یې سوره دې په جمعه او اشعار پکې وایا د شراب صفاتونه کوا د زنانه او بحث دا ټول پکې کوا ها کله پیغمبر صفات او بحث کې خیر دی دې په سپګي پکې ما چوا لار پکې ما چوا بل امر ما چوا خبره پوښي د ګناه لپاره مخې نه د خبر دنیا لپاره مخې نه او د باج تعظیم پورا کاوه کو نشته دا کوله صفا کوي پیغمبر خدا په خپل باندې څنګه مو سره وا هغه به صفا کو رڼاګار پکې لګوا او تخیخ پکې لګوا او میزون دغه پکې کوزي پکې اچوا او د اهل مسجد لپاره جمعه اجر باندې والحسير او عين القناديل او فلا يقاطع قناديل په دې ډېر شپو کې دا نه روادي هذا من شوية لك من مولود شريف تيغنا من تما شمال راغوني غلط خلق وزن وتفيقي جماعة بيزكي بيدة منكرة دارك خستغ استقالنا خلق دين داغي مشوش كي دا هم غلط باید تاسو نه سره په خیخ په مخې کوي د سمته وسو کوي دا ټول پکې نه دي نور په بند نه څو عزت ته او دا څنګه دا غیر متعلقه اجل لا ترفع او یاد کښې په دې کې الله یصدر له تاسو بین الله فيها پدیس تا به له حق قبليږي چې ته جمعات کې کېږي او دکانداري پرې ته په جمعات کې کېږي او زمیدار نه دا خبرې غلط دي خلک تا او زمانه لپاره مقتدا سو دي صحابه کرام ابو هريره ته پوښتنه کوله دا دمر حدیثونه کوم یو ځای کړو ته خو ته څلور کال تاریخ هغه وي زمارونه مهاجر شو اغي دکاندار او تاجر پیشو او زمارونه انصار بندار او نکاری بوله لمو حدیثونه می نکدا کار نه راغ صحابه ولي کو امام بخاری په ابو الوزارات کې ګورا په ابو الدیا کې ګورا نو مطالعه وکا اصل استاد استادان څوک دي دا د استاد سره استاد نه مګره اصل کې پیغمبر خدا شاګردان دایي سره زکا د مانځه په ټیم کې موږ کوا د دکانداري په دوخه کې دکانداري کوا اج دکانداري کې دا غیم خیال ساته څنګه خرڅه څه شي خرڅه غلط کارونه کې راځي تجارت نو مشغوله کې اقسام تجارت ولا بيع نو نه خرڅه او تجارت عام ده اجاريه څه بګره او خاص قسم دی هغه کې نه کا دا پکې نه مشغوله کوي دا ټول وکي ان ذکر الله الله بیا داشنا او یقان سره د منځو نو دي تاسو تکا او یخاف لري یوم د ورځې نه تقلبو چې التکیږي پاتې زور مکه زه کوی اوس نه کوی مکه نه اوس هریږي او سترګې مو پښې دې په ځاو کې لنه خاره کې عمل کړی او زیات کې الله خپل احسان نه الله رضو کې الله شي نه اته څنګه کافي شي اعمال دغه صلاه پشان سدي صلاه سراب تفویل هو ته پرقیدون دي شي پرقیدون دي شي یا شي یا څه چې ته بری سرکور مڅ روان دي ته سراب تخي دا پوک سره کوي د لون چې ته ګوري د سکه پرق دا د ګرمۍ په موسم کې لوګو غوندي اعمالهم التي هي ابواب البر كثير رحم بعض کسان چې عقیده خراب وي او د دنیا او سمت لپاره کار کوي لکه رشتي پالي خپلوان پالي قیدیان آزادوي حجان روی ورکوي آبادي کوي دا ټول خدای عمل کسران فإن أشركت ليحبطن عملكم إيش الدول سبقت بشي سراب البخار پلاست نر او چتیږي د مایرو د کندونه دا سره متصل شي رنا د نور نو د لری سړي تفکر کیږي لکه دا وو په شان کې روان دي څوګه په دې هوا کې داسې د ګرمي په ټیم کې په خرص مکه باندې څوګه له شعاعات تقي دي قيات په یو میدان يحسب السمعان قيا قا جمع قال بس ګنه هغه د سمعان تګ سره ما انو اخرجا کله چې راو بس لکه مبتلا شی په دې ته وکړي یدو خپل لاس لم یکد یرا نږدې نه خپل لاس لا په دوه کې راځي خبره پوښتنه دا د هغه د فارغ مسله شولا چې د هغه قصاد نو دې د پاره وایي دا وایي چې د کفار مثال او ظلمات اذا حضور نه کړی راځي ومن لم الله نورا تشال فرج الله رنا نيمو كل كردنا شغل فرنا عليه علم ترا تنګوري الله پاک په تسبيحات وي هغه څه اسمان کې دي هغه څه چې قسمت او خیر مرغان صافاتي قد جوړول بل څنګه یې قد کړ دا ټول الله تسبيحات كل حي قد علم معلوم کړل صلات خپل موس دا هر چا د شان مطابق چې کوم موس او تسبيح او تسبيح د مانځنه مطلب د هر چا خپل مونږ دی چې الله په تابعداري دعاګان ته ویل شي د مانځه ته ویل شي د هر چا خپل مونږ او تسبیحات د مرغان ځان له تسبیح الله واقف دی فارغ کوي او خالص الله حکومت ته سمون وکړي او الله ته وصل تنه ګور چې الله شرعي چلوي وایي یو غیر بل په حواله بیا یو الله بینه بیا دا دی نیو ورې ورکی الفت راولي یو دا هغه غرون نه راځي د اسمان نه دا هغه غرون نه چې په دې اسمان کې او مين باندې دا اول څه شو دا مين کې ځای شو لېږي د طرفه د اسمان نه او لېږي دا نه بدل کا د غرون نه او فيها چې په دې اسمان کې په دې طرف فرات او سره دې مين برادين مين پکې ته دې بازي غلای یا اخبش وی دا مين پکې جاتي غلای یقلب الله لا الله النهار اري الله اري شور یشي په دې مضبوط کې عبرت دې پر خاون دا الله په لکه هر دابا هر حیوان چې په زمکه حرکت کوي دا مهي په کې دنه کینو مما ان دوبونا یا خو اصل د ټول اشیاء د وجود سره او یا کل په معنا د اکثر حد او دا ورشته ټول اشیاء پیدا شو دا وګوره شوې دي څنګه شوې اوای مسلمانانو کې بعد کمزور خلک منافقان آمنا بالله انه ایمان ورکړ الله پر رسول باندې واطعنا تابع یو پس کې یو جماعت کې پس نه او دا څنګه ایماندار او کله چې ورته الله رسول چې فیصله وکړه رسول د دې مونږ الله وکړي رسول یا ذکر د الله پر تبرک یا هر د فرض حکومت الله او رسول دوه نه غني فرقه پدې کې مخ اړول کې فیصله درس اگر هغه خپل حق وي د دې حق تابع دي د دې رسول ته ملکین تابعدار منقادی نه څه کوي چې پیغمبر خو خلک پیسې نه کوي زما او چې کوي کوي چې په معنا ان بیا نه اي په څنګه دي شک دي مراد دي ماري دا امر تابع شک من دي یا یریج الله بزیاته او په دې او رسول بلکې لا نشته دي دا طالبان به شک وینا د ایماندار سره کله چې وګورئ چې الله رسول ته چې الله په سلو کې مسلم چې وایي سمعنا او ایدل دی واطعنا من لین دی ګټم کومه په درځم په لکه څنګه کامیاب تو کتابه د رسول الله رسول ويخشى الله يريد الله ويتقه ويتقه او يريد يخشى الله په گذشته کې ويتقه په مستقبل کې يريد الله تاسو محمد خبردار وای تابع شته الله رسول نو واپس شو پتا باندې هغه شی لازمي چې پتا بار شي تبلیغ وعليكم پتا سو محمدتم چې پتا سو بار شي له تابعداري تاسو به منئ چې نمبر په تبلیغ کوي پتا سو تابعداري په نمبر وکړه په دې خبرو کې لا ربي امر وان تطيعوا تحت انځلاتي لازم پر رسول باندې مگر کار کول کرا رسول وعدته الله بالایماندار څخه منکم پتا سو او دا مين چې کوم دی مين بیان دی وعده کوي الله ایماندار اتاسو او عمل صالح کړم هم ایمان نه هو عمل صالح دی یستخلفن بالله د زمت اختیارات ولا ورته حکومت اسلام شته وي او دا بعد کسان وایي چې وعده خو الله کړی دا الله د وعده خلاف نه کوي څه حاجت ته چې پسې منډي وایي منډي پسې مو وایي الله به اثر کوي دا چې ودرکې خو پتا کې به حاجت نه کړي نو زه خو څه ویل شم دا چې خو قران پیش کوم وزبو ترتا قرآن پیش کما چې حضرت سلیمان علیہ السلام ویلی خلافت ورکړي یجب خلفاء متصرفین فی حد الغلوب ایمان لکه څنګه خلی په کان کې مخکې خلق بن اسرائیل وليمكن لهم لتقم داری پر قرار ورکم داری پر دینهم دین دری تمکین کی رسل جان شی په مکان یو شی په مکان بیا تثبیت لتقم داری پر دین الذي استطاع لهم وجه الله متحب کړی ولا يبدلنهم فايوهك سبوكم جرا من بعد خوفهم فاستيروا لدينا چې د انسان عادت ده تتقاضى لفقير بشري سره یری دشمن امن امن او کله په عبادت په زما کې شي په پیدا کوم سو تو چې کافر شو دا کسان خالص نه فرمان پس دې کافر شو دا غینه پس شو کس خامخا ایجاد غواړي تاسو نه آخر بیا ایماندار یا الذین امنو بیا واپس سما استیزان ته ای ایماندارو جاءت غواړي تاسو نه کسان دا کوي امارت مالکان یا خیر تاسو نه تاسو غلامان والذین هذا ما شمال لم يبرحما چې سني ځواني ته کوم پتا اوس ان بالغ بچي هغه چې راځي کوته صلاه کوي ماشومان هم دی وخت د کښ سات کې چاني په د شپې جامې بدلې کا دا ورځ وو غرمه کې خلک غرمه کې بیا جامې بدلې او ما ستر بیا بدلې نه درې اوقات درې زوی په درې وټي او باقي وختونو کې بیا زیات دي من قبل صلاه الفجر فخادم الصبان يوم څنګه د شپې جامې خلک تاکي په کوم وخت چې پیته جامې خپل من زید غرمې نه او په تمانه د مسقطن درې عورات دي عورت موږ خدي ته په دې موضوع زمانه کې عورت پیل شي انسان سوته شرم را راځي ولا د عار او شرم دغه د درې اشیاء ښکار کېدل په یو خاطر کې کې دا عورت ته د دې ښکار کېدل دا سړي شعار او شرم ستاسو لپاره نشي پتا سمانی نه پدې باندې ګنا پس دغه دیو خاطر د خیال ساتي باقي چې کوم خیر راځي نو صبر کوي یا ثاني دغه په هر وخت دی راځي کاروبار کوي پاو که تکلیف ورکړو بیا خو نقصان نقصان راځي توابون علیکم دا ذکر ما هم توابون دي چې ولیدل کې په تاسو او با تاسو په بازو باندې با تاسو لکاري په تاسو بس لري د قصوان کې الله تاسو او الله علیم حکیم کله چې ورسېږي نابالغ پتا څه الحلم ځوان ایتا آزاد دي ماشومان او پردي ماشومان لري ایجاد غواړي لکه څنګه چې هغه کسان چې مکه تل شي هغه لپاره وې مدن نه کېده چې کوړه حتی تستنسو او تسلم ولا جا دا دې لپاره حکم دی نو څنګه لپاره تم عدم کان ساتي ګړې شي نشي پاتې جنا کی خپل جامع هغه ظاهر پلې پوښي غټ صادر لري کوي غټ صادر شو نو پټې شوي غیر متوقع حالت کې ځکار کول کې مخایس نه وي پلې کې خایس مې شو ګره امن کوي ګور کوي کولا اوستر کولا ښکار کوي ځان او پایس نه کار کوي استفدنا کله جامع نه دی او ځان پاک دامن ساتي او دا جامع نه دی لا ولا پاتې اولی دلته وی په لیکول ساقطه لاقط هر شي چې وګورځي کی پلار کې د چا غنې راخلی سو بل تر از ورځي نشته فر سره بستون کې نو کې دې چې موري ور چا کې دې چې ور خیر تابي جامي دې الله سميع ليس على ما حرج پرون حرج نشته ان په ګډ حرج ته انا په مری باندې حرج ته نبی آیاتونو په ترجمه کې څوک دا په جهاد کې کې جهاد ته نزي څوک نه دا په ډوړې خوراک کې بحث دی چې ډوړې خوري نو ګډ بل سره خوري او مریض بل سره خوري دا باندې یا به چا کړه کې کولې د دې وجنه یا دې په دغه څنګه خورلای زمين خلک کړه کوي هذه خلوان اکثرت خپل بچی کړه خلو او من جابایکم یا دفلرونو د کور دفلرونو کړه یا کور د مور دی هغه کړه یا کور د رونو دی نه هغه کړه یا کور د خویندو دی نه هغه کړه یا کور د فویانو د تون دی نه هغه کړه یا کور د فویانو نه هغه کړه یا کور د ماما جانو دی نه هغه کړه یا کور د هغه ترویانو چې د مور د خالات ګره ترو توي د مور زنګ وطن کې خاله د ماما او ما ملکتم وفاتو یا رسول کی کو دار چل ستاف ناجل چابیان و مالک کی ستا غلام دے نو کار دے دے لدی دکان چابی دے ولا ورکڑی دا دارا چابی مخو اصل کے ستا دا دا ستا وکیل دے ستا قیم منتظم دے ستا دا پتین نظام کئی چابی ورکڑی دا او صدیق کوم یا دوستان ګوره په خاني خبر دي وقت كان سلبو وی پر اخر کولا د دوستانو ولو كانوا غيبا مثلا کوي چې حسن بصري کوم د ځنه شو دوستان یې اول شي دي او ټوکې را وستره د کټ تاریخ ته او په دې کې حلواګان خو استخوره کوي دي زو او پر خدا تندې خوشاله شو وی هغه دا تاسو صحابه کول هغه دا ولنه شابي شو دا خطر دی په یو دا به عمره وي دا کې سره خوشاله رسول سما په وړي خوشاله غلام عذاب ته چې تا په دې باندې بل قبر شافي شه خوشاله شي تو خاله سره نن سبا غره دا بل شادي حالت وې دا متوشي لا يحل ولا يسير الا في يوسف ګراني سبا دا دي بیا لا يحبن حدم ما شته حدم هيب الشا غون جا دغه چې له نلوشي دغه باندې کوم ګراني ليس عليك جناح مش په تاسو ګران تاسو جميع چې یو دې خړی او اشتاتا یا ځان لزان اگر چې ځان له خوراک جائز دی خو غوړه کار نه پیدا دخلتم کله چې وردن نشوي بيوتن كورونتا فسلموا على السلام واچوي فانفسكم من انفسكم ورات پاچو پکې السلام عليكم تحية من عند الله دا يستريم سيئة طرف الله را سلموا تحية مفعول مطلق من غير لفظه مبارکه دې په دې کې برکت او طیبه په دې من نفس خوشاله کی فتی بیان سو مستمع دا طیبه دا پاکي والا دا تاسو واسه الله تاسو ته نه دې پر تاسو باندې بشک ایماندار کسان چې ایمان لري په الله پر رسول او کله چې پیغمبر سره موضوع په یو خبره باندې چې خبره جمع کول کی خبره جمع کول کی نه خبره په اړه خلک جمع شي نو دې خبره تاسو ویلې دا خبره جمع کول کی دا علی امر مهم یجب اجتماعه په دې پوه شئ لکه د جمعې ورځ ده د اختر ورځ ده د جنګونو ورځ ده نو په دې کې راځي کنه ورکه مستقبل بخش غواړي د پاره دې الله دې نو بخش وکړو کې دې شهود مضبوط نه دې شي الله به کې مهربان مگر دا وې دعا رسول چې رسول تواضع کو ځکه ور یو کله ورته نه ورته لکه دعا د باستاسو باز سګو د استیزان مثلا نو مقیاس کوي اواز د پیغمبر چې تاسو دی خواراشه نو تپسی ورځه او بلال یا ته مکو ته کې بلله پیغمبر کې راشه اواز رسول د پام بسو دا مگر ته ویل کا زه چې پلان کې ما ته اوسه د پیغمبر اواز وسې سوګوي دعا د پیغمبر نه مراد سو هغه ته فرض دعا کوي دا دعا چې مگر د زما تقوا ازوګي مراد دعا نه خیری کې مراد دي خیری د پیغمبر دا چې مگر نه لکه ستاسو زما خیری په دې پوښو دا دعا قبليږي چاوي چې نه لا په رسولي پیغمبر ته اواز کړي یا محمدو بنوي لکه یو بل تم کنا هو د اواز کړو نو پیغمبر ته فنامه باندې نه وي حالت پسې یا نبی الله یا رسول الله مع التوقير والتواضع وإله تحریم دا نه دا دا دې پوښوي او بعد خلک کوي کنه بعد خلک دا دغه نه تقریر کوي یا محمد او وا محمدا دا ټول خبرې غلط دي ښا په قران کې د پیغمبر خدا نوم نشته په دې معنی چې الله مخاطب کړي او د درې مقامات کړو خو الله ته خبر کوي محمد رسول الله والذین موشتا په دې پوه شو ما محمد رسول دې سمو وي خود دې نه وي یا محمد یا ایه النبی یا ایه رسول یا ایه المزمل یا ایه المدثر قد علم الله واقد الله بسن يحسن منكم چې غلي غلي وزي سلو خروج من البيت فدما دما پت پت وزي واقد دي الله اکساننا چې غلي غلي وزي پتا سکے ونی اکسان چې مخالفت کړي امر د الله نه رسول چې ورسې ګټه کې تفهم سه امتحان یا ورسې کې عذاب ترما الا خبرها الله تعالی کې اسمات دي پزمو واقف دی الله تاسو پرې او تور مچ واپس الله ته خبر ده صلی الله پاره تاسو هم الله په هر کمان دی واقف دی اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وقال اسوا حجنا ربنا بالسلام وقنا على السنه شفت الواش هغه دا کلمات دي دا قصاص وکړي کیسو وکړي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فرقان في هر کلا چې الله پاک ترشي صورت ذکر کړو چې د پیغمبر اتباع پکار او د تابعدارانو صفت وکړو او د مخالفین نه مخالفین ته یې راوړل شروع کړ الله پاک په دې صورت کې ته د الله په لوی مکه د پیغمبر تابعداري او توحید اتا سبحان و سورته بما يدل على فعاله جل شانه اما سواه ده هر شان او شت في ذاته وصفاته وافعاله ده الله ذات ده هر ذات نو شت ده الله صفات ده هر صفات نو شت ده الله کارونه ده هر چا کار نو شت دا ټول خبر سره دین کی دا چې کنه بیا پکې دی دا چې تاسو برکت تراشي برکت څه ته وایي دل تراوی د مقام دغه د مفرد قرآن برکت وایي ثبوت د خیر الهی په یو شي کې او برکت دن ته وایي دا غي نه برکت مو دي یا بوت چې دې کې سر سملاستو ته وایي ثبات نو د الله نیکي دین دي همیشه او دا علم يكون عند الفرقان على عبده يكون عالميا نو پدې کې تم اشوا په خیر کې جر اشوا د عقاب او د پیغمبر صفاتم پدې شو تبارک کې راځي دا فعل د مسلکی په غالب کې غیر د الله تبارک فلان باندې او تصرف پکې نه راځي فلا يجوز مضارع تبارک يتبارك او تبارك امر په دې پوښي دا په کې نه جوړي اجر روان دي پس برکت والا له هغه ذات نوري والا له هغه ذات په ذات کې په صفاتو کې په خیرونو کې ایو د خیرون د الله سنت الفرقان چې دغه د پیسې کوي کې کتاب علام دی په خاص بنده باندې چې محمد عليه السلام دی او د سره پاتې کړل دی یکون الشیدا قرآن چې شیدا عبد دوار کې دي للعالمین د فرد ټول عالم نذیر دی راوي نو لګل دی الله فرقان فیصله کوونکی کتاب نو قران تم ویل شي فرقان فیصله کوونکی او توي او لیکونه شي دا پیغمبر لیکونه شي دا کتاب دوه خبرې دي مطلب یو دی چې شي دا پیغمبر عبد یا شي دا فرقان په دې پوښتنه بل عالمین په د ټول مخلوق نذیر نیرون کې په دې کې پیرانو بنی آدم موجوده او آینده ټول پکې داخل شي الذي له ملك السماوات هغه الله لږ د غفاره حکومت اسمان ومري والارض د سمکه دلته وایي تصرف په کلی د الله دی ایجادا و اعداما و احیاء و اماتا دا پکې توحید څخه نشو و امرا و نهیا وکړه مکړه دا پکې امر تشریعي شو توحید تکوینی او توحید تشریعی تکوینی والا خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی وای دا توحید مخکې تاسو په نه توحید تمامه دنیا مونږه ښا یو تن کې توحید اکثر مونږ اوس مخابه نه من اوس پکې مونږ هر کار الله کوي دا چې وایا د عرش نه تر پرشه پورې دا د تخقیزمه کې پورې هر څه کې راتېږي الله دا هډي خو دې بل کې بیا راځي او امرا منهيا ګوري د بل چا حکم بنه مانی د بل چا نهي بنه مانی توحید شریک حکم بد الله چي دقه یو ځای دی چې کوټي خطرناک دی مخکې تاسو ما بار توحید شریعت او توحیدی ربوبیت ورته وایي دې کې دی جنت ولم يتخذ ولدا سوق د زوی په ځای ولندې ولم ينزل احدا من یو سره د زوی په حیثیت نه لري الله چې پلان کې د پلان کې لپاره زوی خو نشته دی خو پشان د زوی نه نشته دی اتخاذ ته مخکې ما د اتخاذ دوم بس مقبول وي یو مقبول شو ولدا یو پکې بل راو بس پټ ولم يتخذ فلانا ولدا نه له ګرځول پلان کې سره زوی د زوی هیڅ کې نه وکړي نه عزیر لا نو مسیح لرا نه بل ولم يكن له شريك نشت الله له شريك په ملک په حکومت شلولو کې ملک توي تصرف په ذي عقل کې امرا ونهيا وخلق كل شيء پیدا کړی الله هر یو شی فقدره ان دا ذکر الله د شلرا اندازه ما په دې کې خصوصيات دي په ځکه فعل تقدير اندازه ناشنا بديع الله يقدر قدره ولا يملكه لکه انسان د پوهې د پاره د هر شي د پاره ځان الله دا خو توحید سبق شو مس شکایت شو رد شرک واتخذوا من خلق من دونه سوى الله لنا آلهة معبودان باطل او ذات معبودان لا يقوش اسم شي پیدا کولی تاسو مې بوتان ټول تاسو چې په عربی پوهیږئ نو عربی کې څه وایي یو خدای من دونه د الله نه غیر الله نه غیر بوتم دی پرشتام دا هر څوک دی بل چې عقل شي بیا به لا يخلقونه چې بیا کل شي لا يخلقنا لا يخلقون نه دی دا به صيغه د مؤنث مستعمله وهم بدنه وهن بدنه يخلقنا بدنه مؤنث بل مستعمله دی پس یاقلو کی په مذکر بیا کل کی مستعملی کی دا مذکر سیغه اپا بیا عقلو کی دا مؤنث سیغه نو دلته پکې ټول دنه کا او تغلیب باب واسه دې دی عقل پکې هم دنه کا عاقل عالم پکې دنه خبره پوه شو دا چې سره ګوري ولا يملكون اوس دا لم يكن بیا د مذکر صيغه دي دا سړي هغه بي عقل با عاقل انکم تاونه پدې او د مرګ وکړ وقال الذين كفروا دا یو اعتراض شو مشرک باندې اوس بل اعتراض دی وايي کافرانو وینا پیغمبر ان هذا الا قرا الا يكون مگر درو نظر دي حارس وغيره بلای رضا نه جوړي نه درو افترا لغدي ان هذا الا كل افترا رضانه رکړي واعانه مدد سره کړی علی پدې جوړ کې قوم اخرون نور قوم سو کو يهوديان دي سو کو عيسایان دي التوشيو کتابونه حواله ورکړي فقد جاء الله جواب کوي خام خادي خلق راتل کړی ظلمن ظلم وزورا دروغ وتا نو جاء دی لازمی چې لازمی شو د جاء مفعول نه فاعل وي ځلته مفعول پیدا کړي جاء او تاب مستعمل شي په معنا د کمان دي د فعل متعدی چې متعدی شو فعل فقط جاء فقط فعلوا ظلما وزورا الله دې هغه خدای چې واقع دې د پټونه په اسمان او پزما د پټونه او ښکارو بشک الله په خپل بندګانو په خون کې مهربان دی جرمونه کوي حقدار د عذاب یې خو سردارینه الله جواب عذاب درکړي بل اعتراض دا څنګه پیغمبر دی چې پیغمبر نو خدای نه لپاره په جزاتونه وي ملکیتونه وي بنگلې به وي خوراکونه به وي سکل به وي زمون په شانتي بازار تزي او غستل خرڅول کېدل ته ویل د شي کفار د قریشانو کې د سوال جواب سره ټول خبر سره کوم پیغمبر خدا تعالی اشراف تقوم رسول الله یا محمد من درشي تاته پیغمبر دار نا ما دی ما تقول ما دی دې په نه وله نه ما غواړم نه شرافت نه حکومت لكن الله دې ګره ما رسول او دې ګره ما ته کتاب ما ته وی په خوشالتیا خبر ورکې خوش خبري تاسو احکام درب خیم استاد خیر کوی لټو ته قبل وای دا خبر تاسو برخه شو دنیا خیر کې کو واپس کوی د صبر کوم د حکم الله ته الله پیسې وکړي او یا محمد صلی الله علیه وسلم کته دا خبر نه مانی ځان د پر خو سوال وکړو په دې پوه شي ستاره پر باغونه وي بنګلي د سرو اسمنو چې تا به د هوا کې لاغې چې طلب کې فإنك تقوم بالاسواق ته بازار ته وځي خرڅول غسل کې وتل تم سمعاش ځکه چې حتی شتا غروال معلوم مستا مرتبه الله تعالی کثر رسول کې سجده پیغمبر خدا فرمایي چې دې کوي هم زموږ رسول هم ته په دې کې شي نه لکه الله د بشیر د سید دګنم الله راولې ګل دا وقالو ما لهذا الرسول داغي دا مطلب و چې تر بادشاہ جوړو دا بعد دوستان په کوي بادشاہي نه غواړم نو مطلب دا دی هغه خدا مطلب و چې زموږ دین به مني بادشاہي بکړي زموږ دین به مني خاني ملکی بکړي الله وتعالى د څه باندې نو پیغمبران مشران حکمدار دي دغه ته ویل څنګه دی رسول الله چې خوراک کوي او ګرځي په بازارونو پرې پوښي مدل ته پکې پاینه تمیز رسولي د معدم دغه ګوري چې پیغمبر خو نور په نور افسانه نه باندې جدا دي په خورا کې کوي وصل بالآیت چې بازار پر نکیدل د اهل دین او د علما او د اصلاح کړي جائز دي خلافا لمن کرے ہوئی لهم دا چې بد غنی ما غیر پر خلاف چې کله مشکات شریف وایم حدیث براشی عبد الله بن عمر برود بازار ته شاګرد دی غالبا نافع دی هغه د بازار ته ولي د څه چل کوي دی خو صحیح نه علاکه ولي دی سلامونه شو کنه سلامونه شو السلام علیکم السلام علیکم على بکتل دا چې په کوایا مشي په لاس اخزن کې وطن کې د زبرګۍ نه خلاف بازار ته باندې وځي دیره کوم کوتل کې روایت دره چې دیره وي د حجرې مولا ته په دیره کې نه کیږي مولا ته په ټول په جمعه کې نشته دام یاد وخه وای دی لولا نزل انزل ملک دا فرشتہ ولر سره تصدیق کی دا سره یو شی یا ول مرجی کی فلولا انزل او لولا یقال لك انزل دا خزانه ول مرجی کی او تكون له لولا تكون له جنة دا پر باق نشي ياكل من هذا جنة ولا يكل من هم پس بلا پرزق پسی گرو دون گرزی وای ظالمان یو بلتا ان تتبعونا تستبل الا رجل مگر یو سړی مسحورا چې پاګه جادو شوی دی منتر په شوی دی سحرا په غلو بالغ نه مسحور شوی دی نو عقل مغلوب شوی دی یو ترجمه یا مسعود پر پوسی خرافی وصیب سحره ایلقته فاختل حاله او څوک وایي نه ډوډۍ خوري یسر بالطعام واشتراب یغذا انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال څنګه یو سره پر مثالنا طاقت لري سبیلا دلار خیر الله جواب تبارک الذي برکت والا به هغه ان شاء الله الله عز وجل لك قدر السلف خيرا خو من ذلك الذي مذكور سبي خو جنات تليق داغين ولي او قال لي استاذ فرق قصور غتي غتي بنگلي الله برکت والا دې ډیر خیر وسره دې لکه غواړي دا کار کول شي ونې کې په دې کې بدل الله حکمت اوس بل خبره کو بل باطل بل کذو بالساعه بلکې تکذیب کوي د قیامت مخکې توحید نه مانی پیغمبر نه مانی اوس قیامت نه مانی او تر کوم د پاره دا چې د قیامت کې سعیرن ګرم اذا رات کله چې ورني هم دی لره ورني دل کوي نو خو دل نه کوي کنه نو مانه دی مخامخ کلا چې ویني دا سړی یا دا جهنم دوی لري او د لیدو معنا حقیقتا هم کې دی شي کې دی شي شي پکې او دا تغیر دی پکې نو غصې دی پکې لکه نه خو پکې عقل پیدا کړی او دا هم د ښکار شي معنا ظاهر شي کله چې ویني د غور دی لره من مکان بین د لري مقام سمو ابي لهدا په لاره تغیرا اوازونه د غصې صوت تغیر هر سړي د خپل د خواهشاتو خبرې کاین له فيها الذي يشاءون من كل ماري والمستحيات وعنوان الرعيم الغفاني والجسماني د خوراک کلو خبرې وهمي او د روح خبرې خوشالتیا کې پس خوشالي همیشه په داسې حالت کې چې همیشه وي او دا د پرستمن وعده مسئولا تفوز کوي چې الله نه به تفوز کوي شي چې څه تاسو تر خبره کړو او به را نکړه دا الله وعده کړی دا چې مونږ کوو اوس اعتراض راځي چې په الله څه واجب نشته دی چې موږ کله کتابونه وایو او اخر کان وایو اخر اشرق وایو اخر دا دا به نه وایو چې بحق فلان په الله د حق او دلته هو دا د الله نو وعده ده تفوس پدې کې دي نو جواب معلوم دی په الله نشته دی هم ټیک دا او شته دی په هم عقل سوی اس پې نشته دا عقل تقاضا خدا ده چې الله خپل موږ پیدا کړی د دې بدل موږ نه کوي دا پلان کې د دې اسمان کو لیکن شرعا الله خپل وعده کوي در کومه دا وعده په هر طرف الله شته چې خامخا تاسو په دې شي دا ډول خبره کوي په یو ماشوم هغه ورجاده کا چې الله دې راوړي وما يعبدون من دون الله هغه دې بات کې سوا الله نه ما ته بیا کې بیا کله نه بیا کله چالي کې اصنام چالي کې مراد ملائک چالي کې او زي عيسى او قلم